داسې کاغذات یا اخبارات یا کتابونه یا رسالې چې په هغې کې د قرآن پاک آیات کریمه وي یا احادیث مبارکه یا د الله سبحانه وتعالی یا داسې اخبار یا داسې کاغذ یا داسې تختې دا په ناپاک ځای کې نامناسب ځای کې ایښول نه دي پکار یا ځمکه باندې نامناسب ځای کې ایښول نه دي پکار چېرته چې د دې بې ادبي کېږي او د خلکو پښو لاندې راځي ځکه د دې مقدسو اسماو د دې ادب ضروري دی او د دې بې ادبي کول دا ګناه ده